اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اما بعد السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلفاء الراشدین د سیرت پنځمه فته محترم ورونو او ومو ویل چې د عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه سره تر مشورې کولو وروسته یې حضرت عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او هغه ته یې وویل، یا ابا عبدالله! عمر ابن الخطاب څنګه سړی دی؟ د هغه حال راته ووایه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل، ته تر ما ډېر په خبر یې یا خلیفة رسول الله. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل، بیا هم د هغه په باره کې ستا رأیه څه ده؟ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه وویل، زما په پوهه څونه ښه والی چې د عمر په په د باندني او ظاهري حالت کې دی، دننه تر دغه حال نور هم ښه او بهتر دی او په موږ کې د ده په مثل سره څوک نشته. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وویل، رحمک الله یا ابا عبدالله! دغه زما خبرې د چا سره مه بیانوه. عثمان رضی الله تعالی عنه وویل، ښه دی، داسې به وکړم. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دا هم ورته وویل، که ده خلافت نه کړی قبول او پرېښاوه تر تا به تېر نه شم او زه نه یم خبر، ښايي هغه یې پرېږدي او د ده لپاره خیر همدا دی چې ستاسې د کارو څخه د هېڅ شي ذمه وانخلي. حتی زما د خپل ځان لپاره دا خوښه وه چې ستاسې د کارو څخه فارغه وای او زه د هغو کسانو څخه وای چې پخوا لا تېر شوي یا وفات شوي دي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په باره کې د دغو دوو جلیل القدره اصحاب کرامو په مشوره کفایت ونه کړی، بلکې په دغه موضوع کې نور هم د هر هغه چا سره مشوره کول چې هغه یې د فکر او عقل خاوند بلی. سعید ابن زید رضی الله تعالی عنه یې راوغوښتی. اسید ابن حضیر رضی الله تعالی عنه یې راوغوښتی. نور یې هم د مهاجرینو او انصارو سره د دې لپاره مشورې کولې چې د مسلمانانو پر هغه چا اتفاق شي چې تر ده وروسته به د دوی آمر وي. دا د دې لپاره چې هغه د سقیفې د اختلاف ورځ بیا تکرار نه شي. د دغې موضوع خبر د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر کور د باندې ووت. په خلقو کې هغه خبرې بیانېدلې چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په باره کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه او نورو مشوره کوونکو په منځ کې شوې وې. نو ځکه ځینې مسلمانان د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د شدت او تندۍ په سبب په دې بېره کې شوه چې خلق به پر ده راټول نه شي، نو دا یې قصد وکړ چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته ورشي او د خلافت لپاره د حضرت عمر د نه انتخابولو غوښتنه ځینې وکړي. د دغې ډلې مشر د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مشهور صحابي طلحه ابن عبید الله رضی الله تعالی عنه وو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور ته یې د ورتللو اجازه وغوښتل، اجازه ورکول شوه او کور ته ورغله. طلحه رضی الله تعالی عنه وویل، یا خلیفة رسول الله! که ستا رب دا پوښتنه درڅخه وکړه چې ولې دې عمر د مسلمانانو خلیفه وګرځاوه، ته به څه ورته وایې؟ او ته یې وینې چې دی ستا په وجود کې د خلقو سره څومره شدت کوي؟ دا که دی ستا تر مرګ وروسته د خلقو سره یوازې پاته شي څه حال به یې وي؟ ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې د طلحه څخه یې د دغه دریځ توقع نه درلودل په قهر شو او پر خپله کورنۍ یې ږغ وکړ ما کښېنوئ او بیا یې وویل زه به الله جل جلاله ته ووایم ستا پر بندګانو مې ستا د بندګانو ښه بنده والي وګرځاوه او بیا یوه طلحه رضی الله تعالی عنه ته وویل، زما دغه خبره وهغو کسانو ته ورسوه چې په دغه رأیه کې ستا ملګري دي. بیا یې عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه راوغوښتی او هغه یې امر کړی چې ولیکه. دا هغه څه دي چې په هغه سره ابوبکر ابن ابي قحافه په هغه وخت کې امر کړی دی چې د دنیا څخه یې د وتلو آخري وخت وو او آخرت ته یې د ورتللو اول وخت وو. دا داسې وخت دی چې درواغجن صادق ګرځي، د فاجر یقین حاصلیږي او کافر مسلمانیږي. ما، بس په دغه وخت کې بې هوشي پر راغله. د شخص یا سړي نوم یې د هغې بې هوشۍ په سبب نه کړ یاد چې پر ده راغله. خو عثمان رضی الله تعالی عنه ولیکل، ما عمر ابن الخطاب خلیفه وګرځاوه. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دغه د عمر ابن الخطاب نوم د هغې بېرې په سبب ولیکه چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه به د نامه تر یادولو دمخه وفات شي او بیا به مسلمانان تر ده وروسته د خلیفه په انتخابولو کې په اختلاف او بې اتفاقي کې ولویږي او دغه نوم یې هم د خپله ځانه څخه نه ولیکي بلکې ده ته دا ور معلومه وه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څوک د خلافت دپاره اختیاروي. ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر دغه وخت دمخه د نورو اصحاب کرامو او په خپله د عثمان رضی الله تعالی عنه سره هم د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د خلافت په باره کې مشورې کړې وې. کله چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه پر هوښ شو نو یې عثمان رضی الله تعالی عنه ته وویل، هغه څه چې لیکلي دي دې راته ویې وایه. عثمان رضی الله تعالی عنه وویل ما پر تاسې عمر ابن الخطاب خلیفه وګرځاوه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل الله اکبر دا سره معلومیږي چې ته پر چې ته پر دې وبېره دې چې د نامه تر یادولو د مخه به زما روح ووزي او خلق به سره مختلف سي او د دغه اختلاف په سبب به په فتنه کې ولويږي الله جل جلاله دې د اسلام او مسلمانانو له طرفه د خیر بدله او جزا درکړي. پس له هغه څخه چې دا یې ولیکل ما عمر ابن الخطاب خلیفه وګرځاوه، نور یې هم پسې ولیکل، د هغه امر اورئ او اطاعت یې کوئ او ما د ده په انتخابولو سره د الله او رسول الله او د هغه د دین د ځان او ستاسې د خیر په باره کې قصور او کوتاهي نه ده کړې. که ده عدل کاوه، دا زما علم دی او هغه زما ګمان دی چې د ده چې د ده په باره کې یې لرم او که په ده کې تغیر راغلی، یعنې بې له عدله یې بله لار اختیار کړه، هر چا ته د خپل عمل جزا ورکول کېږي. زما اراده د خیر ده. او په غیبو نه یم خبر د لیک په اخر کې یې دغه آیات شریف ولیکی وسیعلم الذین ظلمو ای منقلب ینقلبون چې دا د سورة الشعراء دوه سوه او اووه ویشت نمبر آیات دی یعنی ژر به پوه سي هغه کسان چې ظلم یې کړی دی چې کوم ځای ته به بیرته ولاړ سي یعنی پس له مرګه به ډیر بد ځای ته ولاړ شي او بیا یې ولیکل والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په امر خلق په مسجد نبوي کې سره راټول شو او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خونې د کلکین څخه ورته وویل اې خلقو! زه د دنیا څخه وتونکی او آخرت ته ورتلونکی یم او ما ستاسې د کارو د اداره کولو دپاره هغه څوک اختیار کړی دی چې په دغه ورقه کې یې نوم لیکلی دی، د هغه خبرو ته غوږ نیسئ او اطاعت یې کوئ. آیا تاسې په هغه چا راضي یاست چې ما د هغه په باره کې د خلقو سره مشوره کړې ده؟ او ما ستاسې دپاره اختیار کړی دی؟ خلقو ویل، هو، موږ راضي یو یا خلیفة رسول الله! خو حضرت علی ابن ابی طالب رغضی الله تعالی عنه ولاړ شو او ویل، بې له عمره په بل چا نه یو راضي! ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تبسم وکړ او ویل، هغه عمر ابن الخطاب دی خبری ته یې غوږ نیسئ او اطاعت یې کوئ، په والله ما بې له خیره بل څه نه دي ځینې لیدلي. ټولو مسلمانانو د حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه په شمول د دغه امر اطاعت او فرمانبرداري وکړه او دغه امر یې په پراخه سینه قبول کړ. بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلقو څخه پوښتنه وکړه، نن کومه ورځ ده؟ خلقو وویل، دوشنبه. بیا یې وویل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په کومه ورځ رحلت وکړ؟ خلقو وویل، په دوشنبه. نو یې وویل، الهی! په نن شپه کې مې مړ کړې. بیا یې وویل، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په څه شي کې کفن کړل شو؟ خلقو وویل، په درو کفنو کې. نو ویل زما د پاره هم درې کفنه تیار کړئ او غسل به زما ښځه اسماء بنت عمیس رضی الله تعالی عنها راکوي. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د زکندن وخت حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها خپل پلار ته د هغه د زکندن په وخت کې ورغله او ژړل یې پلار یې د ژړا څخه منع کړه چی دا د سورت قاف نونسم نمبر آیات دی یعنی د مرګ سختی او بی هوښی ددی دپاره راغلی چی هغه د پیغمبرانو خبری په خپلو سترګو سره ووینی او حق سره ووینی او حق ورته ښکاره شی نو په دغه وخت کی به منکر انسان ته وویل شی دا هغه مرګ دی چی ته به د هغه څخه ګوښه کیدی او هغه دی نه منی. هغه آخري جملې چې تر وفات دمخه د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر خوله راوتلې دي دا وې، توفني مسلما والحقني بالصالحین. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ثاني اثنین، یار غار، د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم خلیفه، دغسې عمل بې له ډېرې ستړيا او بې له ډېر زحمته نه شي کولای. ستا پر لار تګ کول د ستړيا او زحمته څخه خالي نه دي. هغه کارونه چې تا شروع په کړې ده چې هغه د فارس او روم فتحه ده او تر دغه ځايه دې را رسولې ده، وروستني خلق به يې په ډېره ستړيا او تکليف پسې پوره کوي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر خلافت دمخه د ټوکرانو تاجر و، پس له هغه څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه خلیفه وټاکل شو، بیا یې هم غوښته چې د خپلې کورنۍ د مصرف پیدا کولو دپاره هغه خپل تجارت وکړي، نو یې په سهار کې ټوکران پر اوږه اچولي وه او بازار ته تلی، خو حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه او ابو عبیده عامر ابن الجراح رضی الله تعالی عنه د دې کار څخه منع کړي ویل که ته په تجارت مشغول سې د خلقو کار او خدمت در څخه پاتې کیږي ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وویل نو خپل کورنۍ ته خواړه د کومې خوا ورکم حضرت عمر رضی الله تعالی عنه وویل، موږ د مسلمانانو د بیت المال څخه ستا نفقه درکوو. نو د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت په موده کې د ده د کور مصرف د بیت المال څخه ورکول کېدی. خو دمخه تر دې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات شي، امر یې وکړ او ویل، ټول هغه مال یا هغه مصرف چې د خلافت په موده کې د بیت المال څخه ماته راکول شوی دی، هغه دې حساب او جمع کړل شي. پس له حسابه دا معلومه شوه چې اته زره درهمه ده رضی الله تعالی عنه ته ورکول شوي دي. دغه اته زره درهمه په دوه کاله او درې میاشتې کې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د ټولې کورنۍ مصرف شوی وو. اوس نو دغه مصرف د هغو مصارفو سره قیاس کړئ کوم چې نن ورځ د مسلمانانو د بیت المال څخه د ځینو حاکمانو په شخصي او بې ځایه خرڅو لګول کیږي نو خود به مسلمان ملتونه دغه د دربدرۍ په حالت کې وي نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه امر وکړ چې دغه اته زره درهمه دې بیرته زما د شخصي مال څخه د مسلمانانو بیت المال ته ورکړل شي. که زما شخصي مالو دغه مبلغ نه کړي پوره، هغه پاته دې زما د اولادو د مال څخه واخیستل شي او بیت المال ته دې ورکړل شي. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه کار د دې لپاره کاوه چې د مسلمانانو د بیت المال څخه یې نه شی اخیستی او نه یې خوړلی وي. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په داسې حال کې وفات شو چې هم زاهد او هم عابد و، هم پرهیزګار او هم کریم و، هم صدیق او هم مجاهد و. په داسې سخت او مشکل وخت کې یې د مسلمانانو قیادت او رهبري وکړه چې بیا په تاریخ کې دغسې سخت حالات پر مسلمانانو نه دي راغلي. فتوحات او د اسلامي دولت پراخه کېدل د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر قیادت لاندې شروع شوه او د چا په مقابل کې شروع شوه؟ د هغه وخت د دنيا د هغو دوو لويو قدرتو په مقابل کې چې فارس او روم وه. الله جل جلاله دې د حضرت ابوبکر صديق رضی الله تعالی عنه څخه راضي شي او الله جل جلاله دې د اسلام او ټول امت مسلمه له طرفه د خير جزا او بدله ورکړي. همدارنګه حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه تر خپل وفات د مخه وویل، د ابوبکر د کورنۍ سره بې له دغه یوې اوښې چې موږ یې شیدېل وشو او بې له دغه یوه مريي چې د مسلمانانو تورې یې جوړولې او زموږ خدمت یې کاوه بل شی نشته، نو که زه مړ شوم دغه دوه شې و عمر ته ورکړئ. کوم وخت چې دغه دوه شې و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته ورکړل شوه، هغه وویل. الله جل جلاله دې پر ابوبکر ورحمېږي، هغه څوک یې ستړي کړه چې تر ده وروسته دي. الله جل جلاله دې موږ او تاسې د ده رضی الله تعالی عنه سره د جنتو په فردوس اعلی کې یو ځای کړي. آمین ثم آمین. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هجرت د دیارلسم کال د ده رضی الله تعالی عنه تر سترګو به اوښکې راتوی شوې او خپله مشهوره دعا به یې وویل، الهی! ته په ما تر ما ښه خبر یې او ما تر هغه ښه وګرځوې چې دوی پر ما ګمان کوي او هغه څه راوبخښې چې دوی نه دي په خبر او ما دغه د دوی په وینا مه ماخوذه کوې. د امام محمد الباقر رضی الله تعالی عنه څخه چې د امام جعفر صادق رضی الله تعالی عنه پلار دی روایت دی چې ویل یې، پس له هغه څخه چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په کفن کې پټ کړل شو، حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته ودرېدی او ویې ویل، د هیچا هغه عمل نامه چې دی د هغې سره د الله جل جلاله په حضور کې درېږي ماته دونه نه ده خوښه لکه د دغه چا عمل نامه چې په کفن کې پېچل شوی دی. د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت موده دوه کاله او درې میاشتې وه او د وفات په وخت کې یې عمر درې شپېته کاله و. دا هغه عمر دی چې رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هم پر دغه عمر رحلت کړی دی. الله جل جلاله رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لکه څرنګه چې په ژوند کې سره یو ځای کړي وه دغه رنګه یې په تربه، هدیره او حجره کې سره یو ځای کړه. ځکه ابوبکر صدیق رغضی الله تعالی عنه هم په هغه حجره کې ښخ کړل شو چې تر ده دمخه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هلته ښخ کړه شوی و چې دغه حجره د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم تر رحلت دمخه د حضرت عائشه الصدیقه رضی الله تعالی عنها چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور وه د استوګنې خونه وه دا د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مختصر تاریخ وو. دا هغه څوک دی چې لیکونکي د ده د فضائلو په لیکنه سره د ده قدر نه لوړوي بلکې د خپلو ځانو او خپلو لیکنو قدر په لوړوي ځکه چې دوی د دې وړ او لائق وګرځېدل چې د دغسې لوړ او عظیم شخصیت په باره کې لیکنه وکړي. الله جل جلاله دي درباندې ورحميږي يا ابابکر څونه چې خلک ستا د شوالي په باره کې فکر کوي يا يې ستا د شوالي په باره کې لیکنې کړې دي ته تل او هميشه تر هغه ډېر ښه او ډېر بهتر يې محترم ورونو زه نسم کولای چې د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د هغه چا سره ژوند وکړو چې د ده په ژوند مو نه دي ورسره لیدلي، خو د هغه نه لیدلو عوض او بدل په دغه بحث کې لاس ته راوړو. د داسې معلم سره څه موده و اوسېږو چې مثل یې په معلمانو کې نشته او د ده په ملګرتیا سره د څو لحظو لپاره د خپل ژوند قیمت لوړ کړو. نو عمر رضی الله تعالی عنه په قریشو کې عدوي دی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم سره په کعب ابن لؤی کې یو ځای کیږي د عمر رضی الله تعالی عنه مور حنتمه بنت هشام المخزومیه د ابو جهل خور ده او د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم سره په عدی ابن کعب کې یو ځای کیږي او د ده قبیلې بیا دی رضی الله تعالی عنه د ده د پوهې او حکمت په سبب د دغه کار لپاره انتخاب کړی وو. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د جاهلیت په وختو کې ټول هغه کارونه کول چې کفارو او مشرکانو کول. کله چې امیر المؤمنین وګرځیدی یوه ځوان ورته وویل، یا امیرالمؤمنین! تاسې چې دغه د کفر او شرک کارونه کول، آیا تاسې عقل نه درلود؟ ده رضی الله تعالی عنه په جواب کې ورته وویل، زویه! موږ عقل درلود، خو زموږ سره هدایت نه و موجود. د انسانانو لپاره د عقیدې مسایل یوازې په عقل او حسب سره نه حلیږي. بلکه بې له هغه هدایت څخه چې د رب العالمین له طرفه څخه وي اصلاح په وجود نه راځي. څونه ډېر مفکرین، فیلسوفان او پوهان ګمراه شوي او پر غلطه لار تللي دي. دوی عقلونه درلودل مګر د الله جل جلاله څخه یې د هدایت غوښتنه نه ده کړې او هغه الهي هدایت نه و ورسره ملګری. نو عمر رضی الله تعالی عنه بې اسلامه هیڅ شی نه وو بلکې اسلام هغه شی دی چې د عمر رضی الله تعالی عنه هغه دننه استعداد یې راویښ کړ او پر سمه لار یې رهي کړ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د فیل تر کال درلس کاله وروسته زیږیدلی دی چې په دغه حساب سره تر رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم درلس کاله کشر وو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه اسم کنیه ابو حفص دی چې نسبت یې د ده رضی الله تعالی عنه ولور حفصه رضی الله تعالی عنها ته کیږي چې ام المؤمنین او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم زوجه ده او حفص په عربي کې د زمري وچیچي ته ویل کیږي مګر دلته یوې بلې باریکۍ ته هم متوجه شئ دا هغه عمر دی چې په جاهلیت کې یې د شرم او پېغور په سبب ژوندۍ لور ښخول او په اسلام کې یې د اسم کنیه نسبت ولور ته کېږي، یعنې ابو عبدالله نه ورته ویل کېږي چې نسبت یې د دؤ زوی عبدالله ته وشي، بلکې ابو حفص ورته ویل کېدل چې نسبت یې ولور ته کېږي. دا هم هغه شرف دی چی اسلام و ښځی ته ورکړی دی. د عمر رضی الله تعالی عنه لقب فاروق دی چی دغه لقب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورکړی دی او دغه لقب د اسلام په تاریخ کی په یوه ډیره عظیمه او شانداره ورځ ورکول شوی دی کوم وخت چی عمر رضی الله تعالی عنه مسلمان سو او بیا یې ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته وویل، موږ ولې خپل دین پټوو؟ رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د عمر رضی الله تعالی عنه په غوښتنه د څلوېښتو نفرو مسلمانانو سره چې ټول مسلح وه د ارقم ابن ابي الارقم د کوره څخه په دوه صفه یا دوه قطاره کې راووتی نو الله جل جلاله دده رغ دی الله تعالی عنه په اسلام سره د حق او باطل په منځ کې فرق او جلاوالی راوستی چې دغه هم د فاروق ترجمه ده د حضرت عمر رغ دی الله تعالی عنه اسلام او امام طبراني د عبدالله ابن مسعود او انس رضی الله تعالی عنهما څخه روایت کوي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بعمر بعمر ابن الخطاب او بأبي جهل ابن هشام يعني الهي په دغو دوو نفرو کي چي يو يې عمر ابن الخطاب دی او بل يې ابو جهل ابن هشام دی چي هر يو تا ته خوښ وي په هغه سره اسلام معززه کي نو د دغو دوو نفرو څخه په الهي دربار کي عمر ابن الخطاب رغدی الله تعالی عنه خوښ وو او د رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم دعا د ده په باره کي قبوله سوه څرنګه چې عمر ابن الخطاب پوه، عاقل، هوښیار، خطیب، قوي او قوال سړی و، د همت او عزم خاوند و، د هر کار اراده چې به یې وکړه هغه کار به یې تر اخره رساوه. همدارنګه عمرو ابن هشام چې ابوالحکم ورته ویل کېده او په مسلمانانو کې یې نوم ابوجهل و، هغه هم د عزم خاوند، خطیب او د قریشو د مشرانو څخه و. ددغو دوو نفرو داخلي استعداد د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم څخه نه و پټ او دا هم معلومه خبره وه چې په مسلمانانو کې ددغسې چا وجود لکه عمر بن الخطاب یا عمرو بن الهشام و اسلام ته ډېره مرسته او کومک رسولای سوای نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم به دعا کول چی الهی په یوه د عمرینو اسلام معزز کړی که یو د دوی څخه مسلمان شی اسلام په قوی کیږی مګر د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د دعا قبلیدل د عمر ابن الخطاب رغدی الله تعالی عنه په نصیب شوه حضرت عمر رغدی الله تعالی عنه د طبیعت په تیزی او تندی سره مشهور او معروف قهرمن او شدید سړی وو او ډېر ځله مسلمانانو د ده څخه قسم قسم آزارونه لیدلي دي او دا معلومه ده چې د ده په دننه زړه کې ضد او نقیض مشاعر موجود وه. له یوه طرفه یې د هغو عاداتو او تقالیدو احترام کاوه کوم چې د ده پلرو او نیکه ګانو ورپرې ایښي وه. او له بله طرفه يې ځان و هغه لهو او لعب، خواهشاتو او شهواتو ته ور ايله کړی و، کوم چې ده او د ده ماحول عادت ورسره درلود. خو بالمقابل د مسلمانانو لمونځ او دا چې دوی د خپلې عقيدې په لار کې دغه سخت آزارونه قبلوي، ښه ورته ايسېدل او بيا د ده په عاقل زړه کې شک او تردد و. چې ممکن دغه شی چې اسلام و هغه ته بلنه کوي تر دغه نورو کارو ښه او بهتر وي. په فکر او دماغ کې یې دغه ضد افکار پر له اوښتل او بیا به خاموشه شوه. خو د ده د اسلام په باره کې چې روایتونه سره راټول کړو خلاصه یې داسې راوځي، یوه شپه ده غوښتل چې تر کور د باندې شپه تېره کړي. نو حرم شریف ته ورغلی او د کعبې شریفې په پوښ ننوتی. هلته رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم هم ولاړ و او لمونځ یې کاوه. په لمانځه کې یې سورة الحاقة شروع کړ. عمر رضی الله تعالی عنه و قرآن مجید ته غوږ ونیوی او د هغه ترکیب او تألیف یې ډېر خوښ شو. یعنې بېشکه، خامخا، دغه قرآن د مکرم، عزتمن، رسول قول دی. او دا قول د کوم شاعر قول نه دی. تاسې ډېر لږ ایمان راوړئ، بلکې نه مؤمنان کېږئ. عمر رضی الله تعالی عنه وايي، ما د ځان سره وویل چې شاعر نه دی، نو کاهن دی. او بیا رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم دغه آیات شریف تلاوت کړ. عمر رضی الله تعالی عنه وايي، يو څه تر تاثير لاندې شوم، اسلام مې و زړه ته رانږدې شو. دا هغه د اسلام تخم و، چې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په زړه کې کښېښول شو. مګر هغه د جاهليت آثار او تقليدي قوميت، د پلرو او نيکهګانو د دين لويوالی، پر دغه حقيقت چې د ده پر زړه يې ږغ کاوه، غالب و. بیا هم په خپل عمل کې د اسلام ضد او د مسلمانانو دښمن و. د هغه خپل زړه په پټ شعور لا نه و قانع. همدا رنګه د ده په د باندني ژوند کې هغه اول نرموالی چې په ده کې ولیدل شو هغه و حبشې ته د مسلمانانو د هجرت په وخت کې و. مسلمانانو خو د قریشو د ظلم او آزارو په سبب یوه په بل پسې په پټه حبشې ته هجرت کاوه، نو د مسلمانانو څخه یوه ښځه وه چې ام عبدالله ورته ویل کېده، دغې ښځې غوښته چې هجرت وکړي، نو یې د خپل زوی عبدالله سره داسې اتفاق وکړ چې ته جلا رهي شه او زه به جلا رهي شم او د فلاني غره تر شا به سره یو ځای شو او بیا به په ګډه سره ځو. مسلمانانو هجرت په پټه کاوه. ځکه کفارو هجرت ته هم نه پرېښوول، نو عبدالله تر مور د مخه د هغه وعده شوي غره شاته ولاړ او ام عبدالله د شپې ناوخته پر خره سپره شوه، د لارې د ضرورت شیان ورسره دي، پسې را رهي شوه. د مکې مکرمې څخه چې ووتل، عمر بن الخطاب په مخه ورغلی، ویې لیدل چې ښځه د سفر دپاره تیاره او آماده ده، ویل چېرې ځې یا ام عبدالله؟ مسلمانان خو د سفر کولو څخه منع دي. ښځې ورته وویل، یا عمر! ازارونه مو راکړل، مځکه مو راباندې تنګه کړه، پرې موږ دی چې درڅخه ولاړ شو، نه تاسې موږ غواړئ نه موږ تاسې غواړو، نو مې پرېږده چې هجرت درڅخه وکړم، که ما و هجرت کولو ته پرېږدې او درڅخه ولاړه شم، تاته څه تاوان رسېږي؟ عمر رضی الله تعالی عنه د دغو خبرو په اورېدلو سره نرم شو او ښځې ته یې وویل، دا نو جلاوالی دی یا ام عبدالله؟ ام عبدالله او عمر رضی الله تعالی عنه په نسب سره نږدې او شریک وه. ښځې وویل، هو، فراق او جدایي ده. عمر رضی الله تعالی عنه وویل، په مخه دې ښه او سلامتیا دې ملګرې شه، د اول وار د پاره عمر نرمیږي او څه نه وایي. ښځه په تعجب کې شوه او لاړل. پر هغه وعده شوي ځای د خپل زوی سره یو ځای شوه. زوی یې پوښتنه ځینې وکړه چې چا خو ونه لیدې؟ ښځې ویل یا بل چا نه یم لیدلې یوازې عمر ولیدم. زوی یې ویل عمر دا لوی مصیبت دی او ته یې څنګه پرېښولې؟ ښځې کیسه ورته وکړه او ویل تر دغه سوال او جواب زیات شی نه دی پېښ شوی او په اخر کې یې دا هم راته وویل په مخه دې ښه شه. زوی یې ورته وویل مور! ستا لکه چې د دغې جملې د ویلو په سبب د ده و اسلام ته امید پیدا شوی دی؟ ښځې ویل هو. داسې راته معلومېږي. عبدالله وویل، والله د خطاب خر به د شهادت کلمې ووايي، خو عمر به یې ونه وايي. دا هغه اوله نرمي وه چې د عمر رضی الله تعالی عنه څخه ښکاره شوه. مګر دغه نرمي میل و اسلام ته نه وو، بلکې دا فقط د دغې ښځې سره نرمي وه. عمر رضی الله تعالی عنه چې کور ته راغلی، په چورت او فکر کې دی. چې دغه تفرقه او د قوم پاشل ولې پېښېږي؟ دغه ښځه د ده د قوم څخه ده او حبشې ته هجرت کوي. د دې ټولو مصائبو او مشکلاتو سبب څه شي دی؟ پس له فکره و دې نتیجې پس له فکره و دې نتیجې ته ورسېدی چې د دغو ټولو اختلافاتو سبب محمد صلی الله علیه و آله وسلم دی. نو يې نيت او عزم وکړ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ووژني. که څه هم دی د هغه په بدله کې ووژل شي مهمه نه ده. مکه خو به د دغو مشکلاتو څخه خلاصه کړم. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده يې د ځان سره پخه کړه. سهار يې توره واخيستل او د کوره څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو په نيت ووتی. په لار کې یوه صحابي ولیدی چې نوم یې نعیم ابن عبدالله و او په پټه مسلمان شوی و. د ده په اسلام څوک نه و خبر. کوم وخت چې دغه نعیم ولیدل چې د عمر د مخ څخه د شر علامې راپورته کیږي، توره ورسره ده او د جنګ دپاره تیار دی، ویل د خیره یا عمر! چیرې ځې؟ عمر رضی الله تعالی عنه وویل، غواړم چې دغه نفر ووژم غواړم چې دغه نفر ووژنم کوم چې زموږ قوم یې سره متفرق کړی او پاشلی دی. زموږ پلرونه بې عقلان بولي او زموږ الهه په بده سره یادوي. نعیم د دې خبرو په اورېدلو سره وبېرېدی ځکه عمر جبار، شدید او قهرمن سړی دی. د یوه شي اراده چې وکړي هغه تر سره کوي. نعیم غواړي چې عمر د دغه کار څخه راوګرځوي. نو یې ورته وویل، که ته محمد ووژنې، آیا ته به د عبدالمطلب د اولادې څخه خلاص شې؟ عمر ویل، داسې را معلومېږي چې ته هم د خپله دینه څخه اوښتی یې. او ویل، که څه هم د عبدالمطلب اولاده ما ووژني، زه دغه کار کوم. نعیم ولیدل چې عمر د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم د وژلو ټینګ عزم او اراده کړې ده. حتی خپل مرګ یې هم فرض کړی او منلی دی. هو! هلته داسې نور خلق هم وه چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو تقاضا او آرزو یې درلودل مګر دا کار یې نشوای کولی ځکه هغه د عبدالمطلب د اولادې څخه پر خپل مرګ بیریدل. هر چاته دا معلومه وه چې د عبدالمطلب کورنۍ بیا هغه سړی بې له مرګه نه پریږدي. مګر عمر چې دا کار کوي د خپل ځان مرګ یې فرض کړی دی. نعیم فکر وکړ چې یوه داسې حیله جوړه کړي چې لږ تر لږه دونه وخت پیدا کړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یا اصحاب کرامو ته خبر وروړي. نو یې عمر رضی الله تعالی عنه ته وویل چې داسې ده ته یې باید اول د خپلې کورنۍ څخه راشروع کړې. اصلا د نعیم مقصد دا دی چې عمر په یوه بل کار مشغول کړي او دی ورسول الله صلی الله علیه وآله وسلم ته خبر ورسوي. عمر ویل، مقصد دې څوک دی؟ نعیم ویل، خور دې فاطمه بنت الخطاب او د دې مېړه د دینه اوښتي دي او هغه دین یې پرې ایښی دی چې ته پر هغه دین یې. عمر نه وو خبر چې خور او اخښي يې مسلمانان شوي دي، ځکه اسلام ته دعوت پټ او سري وو، اسلام نه وو پټ، رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم په ښکاره سره اسلام بیاناوه او په ښکاره سره يې عبادت کاوه، مګر ځينې کسان چې و اسلام ته داخلېدل يا داخل شوي وه، هغو خپل اسلام نه ښکاره کاوه، هر چا د خپل اجتماعي حال او مقام سره موافق عمل کاوه، چا په پټه ایمان راوړی چا په ښکاره. فاطمه بنت الخطاب رضی الله تعالی عنها د عمر خور د هغې جملې څخه وه چې خپل اسلام یې پټ ساتلی و، نو ځکه عمر رضی الله تعالی عنه د نعیم څخه پوښتنه وکړه چې آیا زما خور خپل دین پرې ایښی دی؟ نعیم ویل، هو! عمر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وآله وسلم له طرفه را وګرځېدی، د اخښې او خور د کور پر طرف رهي شو. په دغه وخت کې چې عمر رضی الله تعالی عنه د خپلې خور فاطمې کور ته ورځي، سعید رضی الله تعالی عنه د فاطمې خاوند هم په کور کې دی. خباب ابن الارت رضی الله تعالی عنه هم د دوی سره دی او قران مجید ورته وایي ځکه رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم وهغه کسانو ته چې نوې په اسلام مشرف کېدل هغه کسان ور استول چې مخکې یې ایمان راوړی وو چې قران او اسلام وروشي نو دوی درې نفر ناس دي قران کریم وایي چې عمر کورته ور داخل سو او دننه په خونه کې يې د قرآن مجيد د ويلو آواز واورېدی، پوره يې نه اوري فقط يوه همهمه او ږوږ اوري، غوږ يې ورته ونيوی بيا هم نه پورت بيليږي نو يې په قوت سره دروازه ورپورې وهل. عمر، جبار! تاسې فکر کوئ چې د عمر به څونه قوت او طاقت و؟ عمر په بدن ډېر لوی سړی و، د هغه ډېرو غټو خلقو څخه وو، ډېر لوی او قوي بدن یې وو، کوم وخت چې په پر آس سپور شو پښې یې مځکې ته نه رسېدې، په ټولو مسلمانانو کې د ده په مثل بل غټ سړی نه وو بې له خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه څخه، د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ډېر لوی او برداره ځیګر وو، د ده په لیدلو څوک بېرېدی، هیبت او دبدبه یې درلودل، دغه جبار عمر. دروازه ورپورې وهل دهغه طرفه ورته وویل شوه، څوک یې؟ ویل عمر، خور یې وبیریدل ژر یې خباب رضی الله تعالی عنه په پستو کې پټ کړ، پستو په پښتو کې وهغې کوچنۍ خونې ته وایي چې د استوګنې د خونې په آخر کې د ګدام یا مخزن په شکل سره وي او په عربي کې مخدع ورته ویل کیږي. خباب رضی الله تعالی عنه یې هلته پټ کړ، فاطمې رضی الله.